بسم الله الرحمن الرحیم اوس دیاتونو کې مثال بیانې د مسلې توحید او ترغیب ورکی قران ته د قران بیانون کی مثال داسې دی لکه برن باران راشي باران باندې خرګاړي خړګي راوځي پای کې خړی وبي سو وخت پورې دا خړی وبي په دې له پاسه خسو خشا کی کله کله سیلاب کې ماران هم راوځي دا لګ وخی او بیا ختم شي اخر کې پاکي وو پاتې شي د پاکي وو لانې جواهری دا غینه قیمتي کاله سره جوړ کی په غاړه واچي داس مثال د بیان د قران دی چې کله قران بیان کی نو خړګي براوزی خسو خشاک و په لباسه ماران و بکی پړګې د مفتدیین او اخر بیان دی د قران خلاف ماران هغه بدعتیان دي او خصو خشاک داغي هغه پتوی دي اعتراضونه دي دا لګ وخیو بیا ختم شي لاندې صاحب صافي په پادشي چې هغه د توحید بیان دی په صافو بو کې قیمتي جوهر توحید اخلق واخلي او پسینه کې کی دی او عقیده په جوړه کی دا مثال د قران شو انزل من السماء ور الله د برنو بو او مثال په بو سرول ذکر کې د قران زکه بو کې پیدوم دا نقصانم دا وبو د چا نقصانو کې سیلاب چاله پیدور کې دا سه قران دی چاله پیدور کې چې څوک ور توجو کې څوک ته رازو کې مخالفتو کې ناغه تبا کوي دا زبدون مبتدا ده او مما یوقدون علی دا ول خبر مقدم دی زبدون مثله زګي پشان د زګدو بو څنګه چې بو باندې زګي د شه کالی باندې مزګ راځي دغه شان بیان الله حق او باطل مثال بیان شو د مثال منون کولا بشارت نه منون کو د پارا تخیب د پارا دا کسانو چې قبول کړل درم الحسنا جلر جنت الحسنا متداشوا للذین استجابوا دا خبر مقدم شو والذین کسان لم یستجیبوا چې قبول نه کړي له دا الله دا شانتی یونس کې مخکې تیر شي او څلور پنځوسم کې دا کسان جو لرناکار حساب دی او زید جان زید یو جانم دی او بد بچونه ده افمن یعلم انما انزل الیک دا اوس ترغیب ورکې قران ته او او صاحب ذکر کوي د نیکانو افما یعلم پس هغه څوک چې هغه پوه دی انما انزل الیک هغه کتاب چې لګل شي تا در الحق او د رښتیا کمن و اما د پشان دا چا دی چې هغه وړون یو سړی په دې پوه دی چې قران د الله کتاب دی دا الله را لګل د حق او د باطل د بیلتون د پاره دی له خور کې د تکینی د خپل عمل کې راولي بل یو سره دی چې هغه دی خبر نړون دی او دا پته وته نشته چې قران د الله کتاب دی او دا د حق او د باطل د فرق د پاره لار لګل نه په دې کې دا فواید دي نو دا دواړه برابر دي نه دي برابر چې سړی په دې پوه دی او بل نه دی پوه دا دواړه نه دي برابر یقینا پندخلی اول الباب قلمن آګسان یوفون بیاد الله دا اوس اوصاف ذکر کوي د نیکانو هغه سان چې پرواله کې په حکمونو د الله او نه ماته لوز لوز نه ماته دا الله سره لوز کړ دې نه نه ماته د مخلوق سره لوز کې نه نه ماته هغه سان یې سینونه چې ادا کوي هغه شی چې حکم کړی الله پاګه ایو سره چې ادا شي او یریږي د خپل رب نه او یریږي د ناکار حساب نه هغه سان چې صبر کړ دې ابتغاء او جربیم د پاره طلب کولو درزا در خپل پابندی کړ د منځونو وان په کو خرچ کړل دا غنا چې خوراک ولور کړل من په پټو بخکارا ويدرونا بالحسنات او د فقې په نیکي سره توحید سره اسیات شرک د توحید بیان کوي او شرک د فقې د حق بیان کوي او شرک د فقې دا کسان جو در انجام د کوره سلور بد مقامات ذکر کوي یو اولائک لهم عقبدار د پلارانو دیو د بیبیانو دیونه او د اولاد دیونه دا به سرمزي پلار او سر موافق دی په مسله توحید کې دا به سرمزي بیبي او سره موافق ده په اشاعت د توحید کې دا به سرمزي اولاد و سره جوړ دي او اولاد و سره دي او ملائک دنکی او پدیو من کل باب دار دروازه نه او و سلام علیکم سلام دی بتاسو بما صبرتم بسو داغي صبر مکړو پنه ما عقبدار ډیر بهتر دی انجام نکور دا سلور درجات نو مو بدار جنات انین همیشواری جنت ته دی ورته دي او پلار ورته دي بیبي ورته دي اولاد ورته دي ملائک به سلام ورځي دا به تر انجام د کور شو اوس تخی او صاحب دو مخالفینو هغه سان چې ماتي لو ز الله پس مزوتوالینا او پرې کې هغه شی چې حکم کړی الله پاګه چې ادا شي فساد کې بزما کې پنشر د شرک او بدعت دا کسان جو لرد لعنت او جو لرد ناکار کور لهم اللعنه ولهم سود دار ناکار کور ال دک نیمه او بدار دک ناکار کور شو الله یسوت رزق لمن شاء الله پراخ کې خوراک چاره چوغړي پراخ کول خالق دار شي الله دې نو په پارس الله دې محافظ دار شي الله دې واغدار متصرف الله دې ټول الله تسبیح وایي فراک الله نو اوس وای ټول د الله منقاد مربی دا سا الله دې نو خوراک الله ور کوي پراخې چاله تنګې چاله چاله چوغړی پراخ کول او تنګې چاله چوغړی تنګول دیم شته عذاب کړل یک دیر لمیشا او فرحو بالحیات دنیا خوشاله شي دی په ژوند دنیا چې په دنیا خوشحالي خوشحالي په ژوند دنیا او نه ژوند دنیا بدل آخرت کې مگر سکا و یا کسان چې کافر دي او روان لګل شو دا زیر کوي منکرین د رسالت ته ول روان لګل شو پیغمبر باندې معجزه دربنا نو وایا یقینا الله خطا کوي چارچو واړي خطا کول توفیق ورکړي په طرف دو په طرف خپل هغه چا د چراګرځي الله تا الذين امنوا وتطمئن قلوبهم دا اوصاف ذکر کړي د نیکانو دا بدل دي د مخکینه زمن انا بدل بدل نه من انا و رسول دي دا کسان دي ایمان راوړ دي او مضبوط چړونه دي په ذکر د الله قران باندې ډېر مضبوطي ډېر کلکی قران بیانېږي ډېر مضبوط شي خوشاله شي خبردار د الله په کتاب باندې مضبوطي ګڼونه ډېر مضبوطو کتاب د الله کتاب دی الذين امنوا دا بدل دی د مخکنه من انابنا هغه سان چې ایمان ورو دي عمل کړ دی خو توبه لهم خوشحالی دی ولرا و حسن مآب او بهتر دی دا پسې خيستان جام دا اوس ترغیب ور کوي اتباع رسول ته او ترغیب ور کوي قران ته ما کتاب را لګل نه چومن لشي دا شانتی لګلې ما ارسلنا کا لګلې می تو پاټول په امتین پاغه ډله کې چې تیر شي دا مخکې دینه اممون ډېر ډلې لګلې مې لتتلو عالم چې لولې په دې کتاب چې مې کړل تا تا ته مې لګلې دی لای چې وحیو کی مولا له مې لم ورکړې دې لره زما وحی بیان کی وای می کړه تا تا او دیو کفر کوي بالرحمن بلنه د مهربان بالرحمن به دعای الرحمن له دعوت الحق دانه منی نو الله زما رب لا اله نشتا اجتروا مگر یو الله په الله می ځان سپارل دي دی الله ته می متاب ګرځیدل ني دا زجر ور کوي په انکار د قران دا دون لوی کتاب دی خدا بدبخت نه مني د غرونو شانتي خلق په دې کتاب پناشو او قطعت بالارض د زمګي شانتي سخ خلق هغه په دې کتاب باندې ایمان ته تیار شو له اوچاوت مؤمنان شو او کله بیل موتا د مړو سره هغه خلک چې بشان د مړو په قران باندې هغه سره خبرې وشي هغه تیار شو خو دی ایمان نه راوړي دا بدبخته په دې دې سي انقلابي کتاب باندې چې دون انقلاب پر غلې دی په ایمان نه راوړي ولو ان قران کچره قران سویرت بالجبال واول ذول شي په دې باندې غرونه ان د غرونو شان دي خلق هغه په دې قران وولد مخالفت باندې تباشو او خو تدبیر ارزو یا پریشی په دې قران سره زمکا زمکا پریشی نه زمکی شانتی خلق سخ خلق او ایمان راوړو او کلم بیل موتا یا خبرو شی په دې قران دمړو سره دمړو سره یعنی خلق دمړو شانتیو ناغي سره به خبرو شي نو بیا جزاء حذف ده لو ان قران لم یؤمنو دی بیا ایمان نه راوړي نه مني او قران په دې صفاتونو شي بیا نه مني بل الله الامر جميعا الله در اختیار دی وړن افلم یس الذین آمنو ان دی په مؤمنان افلم یس افلم یعلم ان دی په مؤمنان الله شاء الله کو الله خو خشی لادن ناس جميعا توفیق ورکړ ټول خلقو ته ولا ذال الذين كفروا امیشه کافر چې رسی باغی ته تخفیف دنیوی بما سنو په سبب د کولو دا غي قاریاتون عذاب یا بنازلی کی نزدې کورن دا غي تا تر دې چې راشي لوز الله بشک الله تعالی خلاف نه کېدل او نه ولقد استوجا تسلی ورکه پیغمبر ته یقینا ټوکی شی په ډیر رسولانو پورې تانه مخ کین مولت ورکړو ما کافر وتا بیا ما نیولیو دیو نو سرنګ و زما عذاب څنګه می نیولیو افمن هو قائم دا اخرنه باب دی عالم الله دی خالق دار شي دی الله کبر دی او کو خطا او کومینس کې نو دویم په پار سره الله کریم کې یو کبار کله شپې دې کله ورځې درې محافظ دار چا دی الله د انسان حفاظت له ملائک مقرر کړ دي او سلورم واغدار متصرف دی الله او ټول می تسبیحان پاکی بیان زما او ټول زما منقاد مربی دار چا دی الله کبر دی وکتا نو خوراک الله فراخ کئ چاله تنگئ نو سوئی پو پار سره الله نگاهبان د ارچ الله محافظ ساتون کې دار چا الله افمن وقائم پسا سو چغله پوا قائم محافظ عالم علا کل نفس پاری و نفس بما کسبت اغا چکڑی دی نه دې پشان دا چا دې چې سینه دې نه یو ذات دې چې په ارث پوي او بل نه دې پوا نه تاسو به کم منئ دا هغه ذات منئ چې په ارث پوه دې وجعلوا لله نو ګرځول دي زجر بشرک ګرځول دي مشرکین الله درې صدر نو وایا سموهم نمونه واخلئ دا تاسو چې صدا ګرځولې نمونه والئ سوق سوق دي ام تو نبیونو اے خبر ورکو الله لرا پاغه سوچ نه معلوم الله تبارا بزما کې دا الہ خو الله ته نو معلوم خو الله ته معلوم نه الله ودا ګرځولیو الله ویل چې سار بابا د نګي ذمہوار پیر بابا د زامن او پلان کې دی پلان کې دی الله ته نو معلوم نه ځکه نه ګرځولي هم بے ظاهر من القول او کدیو په سرسری وینا باندې روان دي چاوي ماوي سرسری وینا الله نه دی رسول نه سرسری وینا چاوي ماوي پلان کې داسې لې پلان کې داسې کړی په دې روان دي او ساقت نشتا دغه شانتی یوسف کې وراشي سری ختم یاد کی مخکې توبه کې هم دیر شو دیر ختم یاد کی اعراب کې یو او یا کې مخکې دیر شو بل زوینا بلکې خسته شوی دی کافر او تا مکروم چل دیو وسدو او بندیدل دیو د الله د کتاب نه پدیو خوشاله چې موږ د الله د کتاب نه بنشیو نو چاله چې خطا کې الله نشته غل الله خودن کې او سخیب دیو لرا عذاب دې په جن دنیا کې عذاب د آخرت هغه سخت ان به دی لرا د الله طرف نه می واغ سو بچ کون کې سو بچ کون کې به نه من الله د عذاب د الله نه اوس مثال ذکر کې جنت بشارت ورکې مؤمنانو ته مثال د جنت هغه چې لوشه پرېزګارو سره بېګ بلان دینولې او میوه دې دائمون هغه دې همیشو د جنت نعم هغه همیشه دي وذلها آرام د جنت ذل نمرات آرام دی وذلها دائم آرام د جنت ته همیشو خبره حذف دی په قرنه د مخ کې دائمون د ذل سره لازم سره آرام نو ذکر د آرام مراد د ذل او ذکر د ذل او مراد نه آرام وذل دائم او آرام د جنت همیشو دغه انجام دی دا کسانو چیرې دا ځان ساتي شرک او بل کافرن نار انجام د کافرو دی او ترغیب ورکه قران ته هغه سان چې ورکړ دی او تمون کتاب یفرحونا خوشحالي پاګه چرالي ګلې شهر یو تا باید ډلونه غري چې انکار کوي د باج قران نه چې هغه له دعوت الحق د توحید مسله ده نو قول وایا دل وحی انما امرت مامور شیم چې بندگی وکم د الله او شریک جوړ نه کم د الله سره برابر الی ادو الله طرف ترابل کوم الی ما اب او الله دې زما ګرځیدل وکذالک انزلنا او دوشان موږ را لګلې دې کتاب لره حکمان پوا عربین پوا جهلیجا کتروان شي چې په خواهشات او پس داغنه چراغ الله تا ته پوا نبی تعالی رضا عذاب الله نه میولین سوک معاون او نه بچ کون کې ولقد ارسلنا رسلا من قبلک دا دغه د اعتراضونو جوابونه کوي او وې دا څنګه پیغمبر دی چې د بیبيان دي اولاد دي نو الله ما مخ کې رسولانو د غشان لګلني هغه بیبيان دي دا اولادو تو دې پیغمبر شو نو دا د الله سنت د غشان دي دانه چې مخ کې انبيار اغلي اولاد او بیبي بی نو ولقد ارسلنا رسلا یقین موږ لګل استادی مکستانا ګرځولې موږ هغه لره بیبیان او بچی وما کان لرسول او نه مناسب د پاره دی پیغمبر چې راتلو کې معجزه مگر په حکم د الله لکل اجل د پاره د هر یو نیټه کتابن لیک کتابن لیکته د هر نیټه د پار لیکته هر نیټه هغه لیکته په خپل وخت یمح الله او لري کې الله ما شاء چې غواړي سینه کې شبهات شرکی هغه الله محو کی ويثبتوک لکه الله توحید سینه کې الله توحید لکی ویندو د الله سره هم امول کتاب اصل کتاب دی و ایمان ورینک تخفیف دنیوی پس کو خو تا تا باز عذاب چې يروت ندوی یا ابو استاد ران یقین پتا دی رسول او پمنګ دی صاحب ستا په ذمہ سری حق رسول زما په ذمہ سری زو سره حساب کوم چاو مانو جزاب اور کوم چاو نه مانو سزا اور کوم وقد مکر الذين يقينا چل کړه کسانو چې مخکې ولدیونه فلله المکر جميعا الله دره جواب د چل دی دې واندا الله دره جواب د چل دی یا لو ما تکسب کل انسا فوز الله پاغه چې کوي هر یو نفس ما تکسب کل نفس هغه چې کوي یو نفس اولم یرو ان ګوري دیو دا تخیب دنیوی ما دنیا کې نیولنی ان ګوري دی چې یقینا موږ راتله کوز مګه تا کمو دې لره طرفونو نه کمو علی شرک اخلو عذابون راولو الله تعالی فیصله کوي او نشتا رسکون کې فیصله ده الله الله زری صاحب کون کې یقینا چل کړه کسانو چې مخ یو لدیونان الله لرا المکرو تدویر د چل دیو دی غوان الله تاسو چل کوي ما سره تاسو تدبیر دي زبید له ختمو ما یا نو په دې الله پاږي چې کياريو نفس وسيعلم الكفار زرد پو بش کافر چې چا دران جام د کور دی د اخر کې صداقت در رسول ذکر کړي او شاهد ذکر کړي گواہی ذکر کړي په شهادت د رسالت او زجر ورکی منکرین ہوتا ویا کسان چې کافر دي نه تلګلې شه قل وا کفا بالله پر دې الله گواه زما او تاسو مینس کې ومن وکفا من او کافی دی هغه څوک چې دغه سره علم د کتاب دی علم د تورات انجیل هغه هم په دې ګوي کې ځاله رسول یما دا مال پورا وای